د دې سوره ال عمران دوه حصے د دې ځې پورې د سورت اوله حصہ بیان شوله د دې ځې نه دوه مې سار سورت شروع کیږي تر د اخره پورې او په دې کې درې بابونه دي اول باب بچلیږي تر د یو سل 15 درشم آیات پورې د یو سل 15 درشم آیات پورې په دې کې 15 خبرې الله تعالی بیانې لنډه خبره ده اول الله تعالی رد کوي په تحریمات د غیر الله باندې چا چې رضان نه کم څیزونه حرام کړی دي الله تعالی په دین کې حرام نه دي حلال وګڼي دویم ترغیب د قران کریم ته دویم مسله یو سل دویشتم یو سل ویشتم کې وراشي پنځمه قاعده کله چې د الله تعالی دین ته دعوت ورکې امتحان بد باندې راځي دا ذکر کیږي په یو سل درشتم کې او شپږم عقبه امتحان په یو سل درشم کې او بیا تشجیه د عالت تبلیغ په زلورتیا باندې په غیرت باندې په جرأت باندې الله تعالی دین ورسوه څوک د پورته هم نشي کتلی الله تعالی وایي کار وکړه که وویشتلې خو شهید بشې کنه نوم به خو د پاتې شي په دې دنیا کې کنه د غیرت نوم به پاتې شي د بغیرتوب نوم به خو د پاتې نشي کنه په شجاعت باندې کار وکړه په بهادرۍ باندې په چل ول باندې کار نه کیږي او بل زجر دی په انکار د رسالت باندې یو سل پنځشتم آیات کې په اخر کې تخویف اخروی ذکر کیږي بیا دویم باب شروع کیږي درې بابونه دي نو د یو سل پنځه درشم آیات پورې اولنې باب دی په کلو مما ذکر اسم الله علی خوري دې دې کې د عقل نه مراد حلال ګڼل تی مراد دی حلال ګڼي خو عقل ځکه ذکر شوی دی چې زیات کار د خلکو د خېټې سره کنه نو الله تعالی وي کم شی باندې چې نوم د الله تعالی یاد شي کم شی حلال دی نو هغه خوره او چا چې رضان نه کم سیزونه حرام کړی دی هغه حرام مه غنئ بلکې حلال او غنئ پکولو نو خورئ مما ذکر اسم الله علیه هغه چې یاد شي نوم د الله تعالی په هغې باندې د الله تعالی نوم په یاد شي نو بس هغه خورئ او دغه مسله بیا اختلافي ده چې چې یو مؤمن مسلمان ذبح کوي او په هغې ته د الله تعالی نوم ته هیر شي نو دا غي خوراک صحیح دی کنه دی صحیح هغه بیا ځان ته مسله ده خو چې د الله تعالی نوم پیاد شي نو ډیر علما وایي کنه د هر مؤمن مسلمان په ځل کې بسم الله ده د الله تعالی توحید عقیده ساتي کنه نو خوري هغه چې یاد چې نوم د الله تعالی په غیبه نه ان کنتم بیااتی مؤمنین کته سو د الله تعالی په احکام من ایمان لرون کې بیااته دې کې مراد درنه احکام د الله تعالی دي مؤمنین یعنی ایمان بالآیات تقاضا کوي چې دا حلال به د الله تعالی منی حرام به د الله تعالی منی کستا د الله تعالی په آیاتونو باندې ایمانی نو حلال او حرام به د الله تعالی منی ومالکم الله تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه او سو عذر د استاسو ومالکم کم عذر د استاسو الله تاکلوا چې نه خوري تاسو مما ذکر اسم الله چې یاد شوی نوم د الله تعالی علیه په غیبه باندې وقد فصل لكم ما حرم علیکم او تفصیلی بیان شوی دی تاسو ته هغه چې حرام هغه چیزونه چې الله تعالی حرام کړی دی علیکم تاسو باندې دې ځکه یو زبردست سوال لې او ځان په خامه خپوی کوي سوال په دې ځکه دا دی چې دې ځکه الله تعالی وی وقد فصل لكم ما حرم علیکم په تفصیل سره الله تعالی بیان کړی دی تاسو ته هغه چې الله تعالی حرام کړی دی په تاسو باندې نور دینه چې کم مخکې صورتونه بیان شوی دی مکی صورتونه په هغه کې تفصیل د حلال او د حرامو نشته کته وچ په سورۃ البقره کې په سورۃ مائده کې بیان شوی دی هغه خو ردی سورۃ نو ورستو نازل شوی دی نو دې ځکه دا پس ولا ماضی ده مخکې کله بیان شوی دی سورة البقرة سورة المائدة کې مخکې بیان شوی دی انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به او والموقوزة متردیه هغه ټول بیان شوی دی خو لیکنه سورة المائدة او سورة البقرة دی سورة نورستو نازل شوی دی او الله تعالی مار ته مخکې بیان کړی دی آسان جواب نور جوابونه هم شته دلته کې فعل مضارع په معنا د ماضی سره دی فعل مضارع په معنا ده دا فعل ماضی په معنا د مضارع سره ده نو معنا ودا کوي او مالکم او څو در دستاس چې خوراک نه کوي دغه نه چې یاد شوی نوم د الله تعالی په غیبه باندې وقت پسر لکم او الله تعالی بیانې تاسو ته هغه څه چې حرام حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې نو بیانې نو بیا په سورۃ البقره کې او په سورې مایده کې دغه تفصیل بیان شوی دی خو هر دین ورستو ورستو نازل شوی دی الا مستوررتم الی مگر هغه چې مجبور شي تاسو هغه ته نو دا استثناء د مخکې مردار او غیره خوړل شي دغه تفصیل بیان شوی دی غیر باغین ولا عادین تجاوز بم نه کې او د ضرورت مطابق دغه نه خوړل شي و ان کثیرا او یقینا ډیر د خلکو نه لیذلون باهوائهم خلق گمراه کوي په خپل خواهشاتو سره بغیر علم بغیر د دلیل شرعی نه بغیر علم بغیر د دلیل شرعی نه دلیل شرعی سره موجود نه او ډیر خلک گمراه کوي وای دا حلال دی او دا حرام دی ځان نه جوړي ان ربک یقینا رفتا هو اعلم او ډیر زیات خپوی دی بل معتدین پاغه تجاوز کوونکو باندې و زرو ظاهر الاسم و باطنه پرې د ښکارا ګناه او باطنه او پټه ګناه پرېږدي ان الذين يكسبون الاسم یقینا آ کسان چې کوي ګناهونه سیجزونه زر دې سزا به ورکړل شي هغې ته بما کانو یقترفون په سبب دا کارونه باندې چې دی وی کوي په سبب دا ګناهونه باندې چې دی وی کوي ظاهر الاسم یو ښکاره ګناه ده دویم مباطنه او بل پټه ګناه ده دوانه پرېګ دی ښکاره ګناه او پټه ګناه کمه کمه دي یو قول لم پسرین ده او ضرور ظاهر الاسم پرې د ښکاره ګناه چې هغه تعلق ساتي د ستاسو بدن سره ښکاری تاسو بدن باندې کوي و باطنه او پټي ګناهونه پټ ګناهونه پرېږدي چې هغه تعلق ساتي د عقیده سره باطل عقیده د مردار عقیده لري نو هغه پرېږده صحیح عقیده جوړه که خپله دوی معنا علماو ذکر کړی ده و ظهرو ظاهر الاسم پرېږ د ښکاره ګناه او باطنه او پټه ګناه په ښکاره باندې هم ګناه مه کوئ او دغسې پټ هم یوازې چې یې ځان لا نو هم ګناهونه مه کوئ دونه ګناهونه پرېږدئ ښکاره ګناهونه که کوئ او که پټه کوئ ډېر خلک داسې کنه ګناهونه کوي پټه کوي لکه مثلا خلک زنا کوي نو هغه پټه کوي نو الله تعالی وایي چې ښکاره ګناه کوي نو هم یې پرېږده او پټه ګناه هم پرېږده ځکه الله تعالی نه خو پټ نه کنه الله تعالی ته خو ښکاري ده هر څه دا ګناهونه پرېږدئ و زورو ظاهر الاسم و باطنه دوه ګناهونه پرېږدي چې مؤمنان مسلمانان ګناهونه پرېږدي الله تعالی به تر راضی شي الله تعالی به سره امداد کوي حدیث کې راځي کل امتی کل الناس معافا الا المجاهرین یبیت احدهم علی ذنب قد ستره الله علیه فیصبح فیکشف ستر الله یو مؤمن مسلمان چې هغه ګناه کوي الله تعالی په پرده راوچی دا په خپل ځان او شرمای او دا په یحدث بزن به خلکو ته خپل ګناه بیان کی چې مانن دا کار کړی دا دامی کړی دی خپل ګناه په خپل خلکو ته بیاوی ډیر کرتا چې د الله تعالی د دین خلک خلاف کی د مسلمانانو مجاهدینو خلاف کی نو بیا سوی دا وای ما کړی دی ما کړی دی نو د الله تعالی پیغمبر وای الله تعالی به ټول خلک ماپ کی خو لیکن دغه انسان به الله تعالی ماپ نه کی کل الناس معافا الا المجاهرین چې ښکارا ګناه کوي نو د ښکارا ګناه تفصیل نبی رسول الله دغه بیان کړ چې پټ ګناه وکي الله تعالی په صدر او پرده راواچي او دا بیا چې کله سبا شي خلکو ته پلانې کار ما کړی پلانې ما کړی او هغه ګناه خلکو ته وي نو دا سره به الله تعالی نه معاف کوي کل الناس معافا الا المجاهرین او دا صحیح حدیث دی بخاری او مسلم ګناهونه واړه ګناهونه او لوی ګناهونه چې دا د پرېګ دی دا واړه ګناهونه د ښکارا ګناهونه او پټ ګناهونه د دې د د ګناه مثال د نجاست دی ګناه داسې لکه پلیتی پتا پسې چې پلیتین ختی نو دا پرې خودل پکار دی خلق چې ګناهونه کوي نو دا غیر لپاره اسباب او وجوهات څه دي علما په دې باندې ډیر بهترین باس کړی دی خو چونکې نا وخت لري زه تاسو ته مختصر ویم په مختصر الفاظو کې کله یو انسان د ګناه د کول وجوهات او اسباب اولنې کله یو انسان د دیو جن ګناه کوي چې ما څوک نه ویني کله ګناه دیو جن کوي خلک کې وای ما څوک نه ویني غلا کوي نو د سی وګوري او تر تبل تر ته کنه چیر چا ونه لیدلم نو الله تعالی فرمای ان ربک لبل مرصاد الله تعالی دی په څوکۍ کې نو د الله تعالی نه تنشه بچ کېدلې کله یو انسان ګناه کوي د دې چې چاته وي د دې پته نه لګي چا تر دې پته وي نه لګي الله تعالی وي یعلم خائنۃ الاعین ما ته پته لګي الله ته ته پته نه لګي خو ما ته پته لګي صحیح ده درم کله یو انسان ګناه کوي د دې او د غیر پر سبب دی چې څوک سره نشته لري زه یواز یم ذکر ګناه کوم نو الله تعالی وي او هو معکم حيث ما کنتم کم ځکه چې الله تعالی د سره دی سوره حدید دریم نمبر آیت کې براشي نو دا درې اسباب دي د ګناهونو قران کې الله تعالی درې ونه رد کړی دي ک ګناه د دیو جن کې چې څوک دی نه ویني نو ان ربک لبل مرصاد کته ګناه د دیو جن کې چې چاته په پته نه لګي یا علم خائنۃ الاعین او کته ګناه د دیو جن کې چې بل څوک را سره نشته لري نو هو معکم حيث ما کنتم کم ځکه چې الله تعالی وجره سره په اعتبار د علم او د قدرت سره د درې ګناهونه داسې دي چې کله انسان پر دریو ګناهونو کې د د ګناهونو نحوست سره چې د ګناهونو نحوست دار چې کله انسان ګناهونه کوي نو د دې دریو سیزونو ودا محروم کیږي د ګناهونو نحوست نحوستونه ډیر زیات دي زما سره یو کتاب د مستقل په دې باندې لیکل شوی دی او ډیر بهترین تفصیل به کې کړی دی خو خلاصه د هغې دا ده د ګناهونو نحوست سپیروالی کله چې یو مؤمن مسلمان ګناه کوي احکام شرعیه په هغې باندې بوج کیږي یو نحوست یې داره چې څومره په ګناهونو کې ورنښتی وي د الله تعالی احکام بر باندې بوج کیږي یو خبره دا نحوست یې ډېر زیات دی دویم سوء خاتمه سوء خاتمه خاتمه ودی په ایمان باندې نه خاتمه ودی چې دغه کیږي ګډوډیږي بیا ګناهونو کې چې انسان اخته شي په بې پرواهۍ سره ګناهونه کوي بې دریغه ګناهونه کوي خاتمه به خرابوي دریم دار چې په نعمت د اسلام باندې شکر نه ادا کول څوک چې په ګناهونو کې اخته نو هغه ته ډوډۍ خوراک سکاک نعمت کاری خو لیکن د الله تعالی دین او ته نعمت نه کاری د دې نعمت شکریا غنا ادا کوي دا د ګناهونو درې نه حسوتونه دي خدا ډیر زیات غټ نه حسوتونه دي نور ډیر زیات اضرار او نقصانونه شته د عمر رضی الله تعالی عنہ نه چا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې پوښتنه وکړه دا څنګه سړی نو هغه ډیر زیات نیک سړی او بیا ته دا ویل کان ریح ابوبکر کان ریح ابي بکر اتیب من ریح المسکی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ داسې خوشبو تلله لکه د مشکو د عنبرو د الله تعالی په دین باندې داسې دا د نیک انسان داسی او اسی ساسر ترغیب د پاره به زه خبرو کوم امام عاصم رحمت الله علیه دا به مسجد نبوی تراته او د قران کریم تلاوت وکاو خو ډیر زیات به ځان کړهو په تلاوت باندې او په خوشوازی سره به د الله تعالی کتاب بیاناو د دې د خلینه خوشبو شروع شوله چا ته ویل چې تا دا څه قسم خوشبو لګولې ده چې ستا د خلینه دا خوشبو خېږي نو دوی ته ما خوشبو نه ده لګولې وی دا د هغه ورځ نه دا خبره شروع شوی و چې ما د الله تعالی کتاب لوسته په مسجد نبوي کې نو نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده د شپې مې نبی اسلام په خوب کې ولیده او نبی علیه الصلاه والسلام راته دا ویله چې تا خو زم ترا کتاب ډیر زیات په بهترینه طریقې سره لولې نو ماته وی چې دا خله درا نږدې کا نبی اسلام زما خله خپل کړله نو چې کله را خله را خپل کړله سحر چې را پاسې نم د خله د خله لمبه خوشبو ختله د خوا خواجه مشکی په نوم باندې دا یو ډیر نیک انسان تیر شوی دی او په ډیر لری زمانه کې نه تیر شوی دا غي واقعي علما کرام لیکلي دا حیران الدین کې واقعیا ده اصل ترغیب د پاره وی وایو مسلمانان بعضی کله د واقعیاتو نوم ډیر عبرت بده کی خواجه مشکی د خپل نوم نه معلوم سی مشکی او تذکر اوس پر واقعیا نه معلومیږي چې دا ته دا ته ولي وای دا یو سړی یو غریب سړی و دا به دغه ته بازار ته ته مزدوري بيدان د کوله یو ورځ داسې وشوله چې دا د پلار باندې روان دی کوڅې دی کلی دی یو خار دی پاغي باندې ورته ریږي مزدوري له روان دی غریب سړی دی یو بډای زنانه تر وته په کوڅې کې او دته د سی ویلله چې داسې وکا چې دنه زموږ څه کار دی راشه دغه وکا تا ته اواز کې دند وې دند ورلم چې چا ته ضرورت به خدمت به څوک به مریض چې امداد کومک سره وکما وځه چې ورلم نو دند یو خیسه زنانه نستر راوي نیولم کله چې کور ته دننه کړم نو بیا د د دروازې ته د دننه طرف نه تاله ولګوله جرنده یې کړله رب سي دروازه او دا خبر راته وکړله ځان یې ډېر زیات سنبال کړی دی ځان یې ښایسته کړی دی نو یو ورته دغه ټکی وایي وایي دوه خبرې دي نو دا دا خو زور کوي چې شاته لاړ شي واپس بهر ته وځي او هغه زنانه یې پرېږدي نه هغه ته یې پرېږدم نه یا به یې مطالبه پوره کوي یعنې زما سره بدکاري کوي نعوذ بالله من ذلک او که بدکاري را سره نه کوي نو اوس خو ته دننه زما کور ته راغلی زه اوس خلکو ته اوازونه کوم چغې وهم چې زمونږ کور ته پردی سړی راغلی دی زمونږ کور ته پوجي راننوتی دی دغه دی اوس دې شرمومه خلکو ته ویمه اوس به خلک راشي وبه دې نیسي هغه بېعزتي دې خوښه ده او که نه زما سره بدکاري کوي خواجه مشکی په دې باندې پوه شو چې یاره اوس خو د خلاصۍ سلام نشته خو څه وکم الله تعالی په ځل کې یو خبره واچول نو هغه زنانه ته وی سید ستا مطالبه په پوره کم شرموم ما خو لیکي نه تشناب شتره که نشته دی د او د سماتې ځای شتره که نشته دی زه او د سماتې کوم وی او شته دی تشناب خو شته دی خو لوی ښځه وه مالدار او دا ټول انتظامات یې بلکل په کور کې برابرو نو وې تشناب ته بدلار شم بیا چې تسوي بیا بغو کو خیر دی نو کله چې تشناب ته لاړه او د سماته یو کا او په په تشناب کې چې نور کومه ګندګي وا د لپې ته ډکې کړلې په ځان باندې د سر نو تر خپو پورې دار سره راخ کله ځان په هر څه باندې ولاړه چې کله راوته نه نه ته مردار اورک شدا ته سجل ګر دا تاسو کړی وې زر دې نه د کور نه میوزه خدای دې غرکه د کور نه بهر تر اوته او ورغه کپړې بدل کړلې او غسل یې وکړه دا هر څه یې وکړله کله چې سحر را پاسېده د بدن نه خوشبو خي هغې خو په هغه ساعت کې خلک بدبوی ته وه که نه ځان باندې ګندګي لګولې وه نو د هغه لږه بدبویه برداشت کړله د الله تعالی نه ویرېده ګناه یې ونه کړله نو بیا به تر ټول عمر د هغې د بدن نه خوشبو ختله کله چې ته ګناه پرېږدې الله تعالی به خوشبودار کی دا خو د دنیا چې ته ګناه پرېږدې په دنیا کې به الله تعالی وځلی نو هغې ته وایي خواجه مشکی مشکی یعنی د مشکو د عنبرو خوشبو تلله د هغې نه دی ته وایي خواجه مشکی او ضرور ظاهر الاسم پرېږدی ښکاره ګناه و باطنه او پټه ګناه ان الذین یکسبون الاسم یقینا کسان چې ګناهونه کوي سیجزونه سزا به ورکړلی شي دیو ته بما کانو یقترفون هغه ګناه چې دیو کوله د هغې سزا به ورته ورکړلی شي ولا تاکلوا مما لم لم یذکر اسم الله علیه وس دې ته وای تحریمات د الله تعالی په کم معنی د الله تعالی نوم نه یاد شوی نو هغه مخوري حرام هغه چې الله تعالی حرام کړی دی حلال هغه چې الله تعالی حلال کړی دی ولا تاکلوا خوري مخوري مما د هغه سنه لم یذکر اسم الله علیه چې نه یاد شوی نوم د الله تعالی په هغه باندې و انه و انه لفسق دو معنی دی یا دا انه ضمیر راجره ذبح د غیر الله ته او د فسق نه مراد فسق اعتقادي دی تاسو ما مخکې ویل فسق په دوه قسمه دی و انه دا ذبح کول په نوم د غیر الله باندې فسقون دا وتل دی د دین د الله تعالی نه بی دینه کېدل دی دویم معنی انه ضمیر راجع دی عقل د مردار ته نو دا فسق عملی دی بیا و انه فسقون او یقینا دغه مردار خوراک فسقون دا نافرمانی د الله تعالی ده دا نافرمانی د الله تعالی ده و ان شیاطین او یقینا شیطانان لیوحون الی اولیائهم وحی معنا مې ته کړې و شیطانان ته الله تعالی وحینه لیوحون الی اولیائهم یوسوسون تفسیر جلالین معنا کړی ده وسوسه چې الی اولیائهم خپل دوستانو ته د شیطان مرګری خو پیژنې دوستان یو جادلو کوم دیر پر جګړو کې تاسو سره باس محاصره سره وکي و ان اطعتموهم او که تاسو خبره اومنله ای مسلمانانو د دغه مشرکانو د بيدین خلکو انکم لمشرکون و ان اطاعتموهم پی پی حل المیتت مردار حرام ده او تاسو ته حلال ویلله نو انکم لمشرکون تاسو به خامخا مشرکان شئ خامخا و تاسو مشرکان شئ یو مسله معلومیږي ظلم ډیر څه غواړي چې ودې زګونو مانویه ما خو درس ډیر دی ان شاء الله زه په ځای باندې دا مسله وایو دا آیات ښکاره دلیل دی پرې باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې څوک شرک په حاکمیت او کې شرک په تشریع او کې نو هغه یقیني مشرک دی هغه سره یقیني دلته کې مسله د حلال او د حرام روانه ده نو الله تعالی وایي که تاسو د مشرکانو خبره ومنله ما رته ویل چې مرداره حرامه ده مرداره څه ده حرامه ده او تاسو د مشرکانو ومنله حلاله متویلله څه متویلله نو ته یقیني مشرک شولې نو چې یو قانون کې په یو حکم کې د غیر الله دی ومنل الله وای انکم لمشرکون جمله اسمیه ده ان نه ده لام پکې راوړل شوی دی یقیني پاخه مشرکان یې چې د یو حکم دی د الله ومن ونه مانه او پاغي کې د غیر الله ومنله الله د توي مردار حرام ده او ته وی چې پلانې و چې دا حلال دی الله تعالی وی چې دا وحرم الربا سود حرام دی الله ویل لیکنه په قران کې چې سود حرام دی او خمر چری شراب دا حرام دی وس د پاکستان په عین کې دا دوانه د لپاره جوازي قانون ورکړی دی په قانون کې دا جایز دی وس ته ته ویم چې سود مکه وځک الله تعالی حرام کړی دی ته وی په پا پاکستان په عین کې جایز دی انکم لمشرکون خصم ډبل مشرک ډبل دا سې چې سن غخته یې په قسم لمشرکون خکته دی بل طرف ته تللی نشي دیو جن دل کې لیکلي تفسیر مظهری وګورئ حيث عدلتم عن امر الله لكم الله تعالی چې ته کوم امر کړو و شرعه او تاسو لاړی د الله تعالی د شرعیت د شریعت نه الی قول غیره نو پاکستان عین ته لاړی نو فقدمتم علیه غیره د الله تعالی په شریعت بل قانون ورمخ کی که نو په هاذا هو شرک دغه خو یقیني شرک دی راشه ابن کثیر رحمت الله علیه وګوره په بل ځای کې ته حواله ورکې د دې آیت لاندې اوس وګوره چې څنګه چللې دغه د مولیان چې درسونه کوي او دغه پرې دغه کې ناس دي د کاپیرو سره یو ځای ناس دي د ابن کثیر حواله ورکې او ته دې ځای نه لاندې دا ته وګوره چې دا څنګه چل کوي او دویم په ان من ترکا طاعت الله و طاع غیره چا چې د الله خبره پرې خودله د بل چا تابعداري وکړله وتبعه فی دینه او دا هغه د قانون تابعداري وکړه دا هغه د قانون تابعداري وکړه نو فقد اشرکا دا مشرک شو چا لیکلی تفسیر مظهری لیکلی وای ګوره ته چې دا پکشتره کنيشتره ان شاء الله دا پکشتره دنیا په سونو حوالی دي کې دې کې دا مونږ وایو نو بیا به تاسو ته مشکل جوړ شي و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم او یقینا شیطانان وسوسه چي الی اولیائهم خپل دوستانو ته لیجادلوکم دیر پر جګړه کی تاسو سره و ان اطعتموهم او که تاسو ردی مشرکانو خبره اومنله د شیطانان د شیطانانو د مرګرو خبره اومنله او در شیطانان دوستان دی ښه څوک چی د الله حلال د څوک چی د الله تعالی حرام ته حلال وای در شیطان ورور دی در شیطان ورور دی دا تعالی ویل دی و ان اطاعتموهم که تاسو دغه شیطانانو د ورونو ومنله نو دغه مرتدینو د عیسی د غیر پارلماني نظام انکم لمشرکون یقینا خامخا تاسو مشرکان شئ او من کان میتن پحییناه دا اوس ذکر کیږي ترغیب قران کریم ته او توحید د الله تعالی ته او من کان میتن نو هغه څوک چې مړ وي نو په احیناه ژوندې کومږه غلره وجعلنا له نورا او ور کومږه غته نورن رڼا یمشي به په الناس چې د ګرځي په غرنا سره په الناس په خلکو کې کم مسلوه نو آیدا کېدل شي په شان دغه چا باندې پیس ظلمات چې په تیارو کې پروتي لیسه به خارج منها چې نه وتون کې راغینه او من کان میتن دل کې نه میت نو مراد جاهل دی او من کان میتن مشرک دی په احیناه نو الله تعالی ژوندې کی سمانه ده د احیا نه مراد علم دی الله تعالی په خپل کتاب باندې پوهه کې وجعلنا له نورا او ورکو مونږ غی ترانه یمشي به په الناس یمشي به په الناس د دې څه مطلب دی الله تعالی وایي چې یو سړی بی دین دی د الله تعالی کتاب اوري مسلمان شي یو سړی جاهل دی د الله تعالی په دین باندې نه پوهیږي او ځان پوهه کی وجعلنا له نورا نور نه مراد د قران کریم علم دی یمشي به په الناس مراد درې نه دعوت دی د الله تعالی دین ته د الله تعالی دین ته دعوت امر کوي یمشي به په الناس په خلکو کې د الله تعالی د دین دعوت خوري دوی معنا علماء ذکر کړی دا یمشي به په الناس مراد درې نه عمل کول په قران کریم باندې الله یو سړی دی چې هغه سره علم نشته الله تعالی تر خپل کتاب علم ورکی او پاغي باندې بیا عمل کوي نو کمم مسله ایدا کېدل شي په شان د هغه چا باندې په ظلمات یې په تیارو کې ویلې سبي خارج منها چې دا غینه وتون کې نه دا دونه برابر کېدل شي یو په تور تیار کې دی او بل ته پنځه بلپونه لګېدلې دی او رڼا ده وته دا برابر کېدل شي الله تعالی وي چرته هم دا نشي کېدلی کذالک زوی نلیل کافرین دا خیسته شوی دی کافرانو ته کذالک څنګه کافر تشبیه د فار راځي یاره نو کذالک کما زوی نلیل مؤمنین الایمان تفسیر جلالین وی لکه څنګه چې خیسته شوی دی مؤمنانو ته ایمان نو زوی نلیل کافرین ما کان یعملون کافرانو ته هغه څه خیسته شوی دی چې هغه کوي من الکفر والمعاصی تفسیر جلالین وی مؤمن مسلمان ته د الله تعالی دین خوښ دی مؤمن مسلمان ته قران خوښ دی مؤمن مسلمان ته ایمان خوښ دی نو کافر ته کفر خوښ دی بی دینی خوښه ده نو مجاهد طالب جان څه غواړي د الله تعالی قانون غواړي پارلمانیان څه غواړي دغه پارلماني نظام غواړي بس دا د هر چا خپل یو دغه ترتیب دی روان دی وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیها دا پنځمه عقبه کله چې ته د الله تعالی دین بیانې نو پنځم امتحان بر باندې دا راځي مخکې مخکې مقابله ذکر شوه د مولیانو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ستا په خلاف باندې با ډیره تیار کړل شوی مسوده به تیار کی پتا باندې په پتوی در کی په خیسال پاز باندې چې دا د دین نه وتی دي دا باغیان دي دا خوارج دي دا فیصله ورمنیو کی کنه هغه خو شوره د علماو سره هغه امتحان نه بچولې هغه مرحله ر باندې تیر شول الله ډیر مولیان پوی کړل چې دی خبره رښتیا دي او د نور دا صحیح نه دي وس بچ چل کې وس دیم आवाज دباو نشو وس دیم په اف ام باندې بیان چلیږي چینل یې ته ولګولې مولیانو باندې پتوی ولګولې وسم دز دوسخیږي پاکستان کې وس بسو کی اکابر مجرمیها په هر کلی کې ورته لخ کریان پیدا کی اوس به راته غټان پیدا کی او ستا په سر باندې به با رپورټونه وشي حکومت ته دولت ته چې دا ګریبتار کوي بمبار پیو کوي ځکه چینل هم پیو لګولې اواز نه ختمیږي مولیانو پتوی ولګولې اتلس سوه مولیانو پتوی ولګولې اوس هم هغه خپل کار کوي نه قراریږي نو اوس به څه وایې بمبار والا ته وچ اوس په ورځي ډرون والا په ورشه یا بمبار په وکیا چاپی په ولګوي نو الله تعالی په هر کلی کې ورته لخرې تیاری کی دا امتحان باندې باندې راځي د الله تعالی د دین چې کار چې کې دا بر باندې راځي وکذالک او دا سه لکه څنګه چې د مخکې خبرې تیر شولې کما زوجنا لی ابي جهل اعماله لکه څرنګه چې ابو جهل ته د هغې اعمال ښایسته شوي او نور کافرانو ته او کذالک جعلنا دغسې ګرځولي دي مونږ په کل قریتین په هر کلي او ښار کې اکابره غټان خلک د هغې مجرمیها مجرمان دغه کلي څومره خانان ملکانان دي نو هغه الله تعالی د دین خلاف دي الا من شاء الله که څوک الله تعالی غواړي دا غینه بچ کی لیم کو روپی هدیر پار چې چل ولو کی پیه پا کلی کی په خلاف د حق پرستو باندې لیم کرو پیها په خلاف د حق پرستو باندې تدبیرات جوړ کی نو دې ځکه نن سبا څه جوړی څه تدبیرونه جوړی یو خو دا تدبیر د باندې جوړ کی بدنام مې باندې ولګی چې مړه دا خود سي د سي سړی دی دویم بلا خبرو کې چې کمیټیانې جوړې کا وای دا امن کمیټی ده امن کمیټیانې جوړې کا لخکریان امن کمیټیانې و ما یم کورونا الا بیان پوسیم او چل ول نه کیدی مګر د خپل ځانونو سره د څنګه خپل ځانونو سره مخکې ویل چې دا د د د حق پرستو په خلاف کوي وسو الله د خپل ځان په خلاف باندې کوي نو من حفر بیرن لاخیه وقع فيه بل ته کویا مکرنا چرستا بده کوی په غاړه لار شي بل تر چې کویا وکنست چې د طالب ته د کمیټي جوړوم او طالب په دې لار باندې نه را پریدم او طالب په دې کې شهید کوم نو کې دی شي بم د تکیری او پټي پټي شي نو الله تعالی وایي چې ته په دې ته څه ویته دې تاوان خو تا ترې که په دنیا کې بچ شي نو طالب د طالب جان لار چا نه ده منع کړې ډیورن کرخه وګورئ په لکونو په یربونو ډالرې په دې باندې ولګېدلې چاندې د ټولې دنیا نه وشولې اوس هم طالب جان دما کې کوي پاکستان کې الله تعالی وای دا څه کېته دا څه خبره کېته دا د الله تعالی دین دیو د الله تعالی د دین आवाज پورته کړي او ما شورون دیو پویږي نه الله تعالی په دیو کې شعور هم نشته ګور د کافرونو الله تعالی نه پکړه شعور نو شعور په انسانان په شعور په دغه کې شته په سارو کې شعور شته خو لیکن په دیو کې شعور نشته الله په سارو کې شعور شته خو په دیو کې نشته په دې باندې نه پویږي وسم ته به کوم یو منکی دا بهر چې بارډر نه بهر دی دا وته منه کیا داخل کې کوم دی هغه سربت شل کې رجل رجل مؤمن خو الله تعالی په هر ځای کې پیدا کوي دا هغه سربت بیا شل کې و اذا جاءتهم آیه او کله چې راشي دی ته یو نخه علی صدق النبی صلی الله علیه وسلم مفسرین وي دا بی دین خلق وا د نبی رسول الله سلام د رښتینوالي علامه غختله نو کله چې راشي دی ته یو نخه پر رسالت ستا باندې پیغمبره قالو دی وای لن نؤمن هیڅ چره ایمان نه راوړو مونږه حتی تر دې پورې نو تا چې راکړل شي مونږ ته مثل ما اوتی رسول الله لکه سرنګي چور کړل شو نور پیغمبرانو ته من الرساله والوحي دی ودا خبره کوله د دې پیغمبر دا خبره مونږه نه منو ځکه مونږ ته موحي وشي ځکه زمونږه مال زیات دی او زمونږه اولاد دغه سي مونږ په عمر کې زیات یو زمونږه مونږه هډیر غټ خلک دې ته وحي کیږي نو مونږ ته ولنه کیږي ما اوتی رسول الله من الرسالة والوحي الینا لأن اکثر مالا و اکثر سنا مونږ دغه سیو کنه جلالین دغه معنا کړی نورم په سیرینو دا کړی ده مثل ما اوتی رسول الله الله اعلم یعنی دی دی کا کاپیرانو دا اعتراض کاو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وای ته پیغام تعالی الله تعالی پیغمبري درکړی دنه مونږ له الله تعالی ولی پیغمبري نه راکې مونږ له ورینه راکې چې ته تر سي مشر شولې اوس ستا دا درس په خلک اوري او د بل دا ورینه اوري ته به کې څه خسړې راغلې الله تعالی دا غي جواب کوي دا رسالت ورکول دا خود الله تعالی په اختیار کې دی چاله چې الله تعالی ورکي نو دا خو الله تعالی غي ورکي دا خو بل چا په اختیار کې نه دی الله اعلم الله تعالی خپې جنې حيث يجعل رسالته په کم ځای کې چې مقرر کوي الله تعالی رسالت او خپل پیغام خپل پیغمبري چاته الله تعالی ورکي سيصيب الذين اجرموا زر دې چې وبرسیا کسان ته چې جرم کړي صغارن سپکواله کافران او بيدینه خلق واړي چې مؤمنان مسلمانان خپل او دا پیغمبر او د حق بیان کوونکي دا ذلیل کی او دا رسوا کی الله وي ته رسوا شي صغار نو سپکواله ورته ورسی عند الله د الله تعالی په نس باندې او عذاب شدید او عذاب سخت بما کانوا یمکرون په سبب د دې چې چلونه جوړی دیو تدبیرونه جوړی نو دا چل ول بری چل ولی کی دا چل ول بری غر کی دې سره به تباشی چا چې چل ول کړی دی الله تبا کړی دی د نبی اسلام وایي یم کرو بکل جن کفرو سورې انفال کې وراشي د مکی مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې چل ول وکړه جرګې وکړلې پارلمان دارون ندوه پارلمانو داو هغه تراجم شول نو بیا هغه د مکی مشرکان په زنجیرونو کې وتړل الله وستل کرای نه وستل بیا الله تعالی دا سکار کوي په مې یرید الله ای یهدیه یشرح صدره للاسلام په مې یرید الله دا اوس الله تعالی ذکر کوي چې چاته الله تعالی هدایت کول او غواړي الله تعالی دا غي سینه کولاو کې دا غي سینه الله تعالی کولاو کې په حدیث کې راغلي دي د چاته چې الله تعالی اراده د هدایت وکي دا غي درې علامې دي په حدیث کې بیان شوی دي یو اول انابت کول جنت ته جنت ته شوق زیات شي دویم پرهیز کول د دنیا نه زهد په دنیا او دریم چې مرګ د پاره تیاری کول دا د علامې چې پچا کې وي او بار بار د جنت تذکره کوله د قیامت تذکره کوله د نعمتونو تذکره کوله د دنیا نه ځان بچ ساته د دنیا ګټل جایز دي دنیا سره مینه محبت کول نه جایز دي چې دین کار دنه پاتې شي او دریم د مرګ د پاره تیاری کو د درې علامات چې بچا کې موجودو الله تعالی دا غ سینا هدایت ته کولاو کړی د دین اسلام ته بس دقه د هدایت ول انسان دی په مې یرید الله نو څوک چې وغواړي نو هغه څوک چې وغواړي الله تعالی ایه دی او چې هدایت وکي یشرح صدر ول اسلامي پرانی دي سینه دغه اسلام قبل اولته اسلام قبل اولته الله تعالی سینه کولاو کی او ما یرید او او هغه څوک چې وغواړي الله تعالی ایذل او چې گمراه کې هغه دره بلاری کول لغه یجعل صدره ضیقا او ګرځي سینه دغه تنګیدون کې هر جن غوسه کیدون کې کانما یصعد فی السماء گویا کې دا خیجی بر طرف ته یو انسان چې چل الله تعالی گمراه کول غواړي نو دغه سینه راتنګ شي سینه راتنګ شي د الله تعالی د دین بیان په غیبانی بدلږي او کله چې د الله تعالی د دین بیان کیږي نو دته دا دومره تکلیف او یو ګران کارو تخکاری لکه څوک چې بر اسمان ته خیږي اسمان ته څوک نشي ختلې کنه ځکه ډیر ګران کار دی نو دا د سینه راتنګ شي راتنګ شي کله یو انسان ته الله تعالی هدایت غواړي نو بس دا د الله تعالی طاقت او قدرت دی یو انسان به داسې شي مثلا د الله تعالی کتاب درس او بیان کیږي هغه ته ټول اردم کې نستل شي الله تعالی دا توفیق ورکړي کنه سینه الله تعالی کولاو کی بعض انسان داسې دی چې هغه وای دا بس کله بس کوي دا ولی لګیا دی دا څه شي لپاره لګیا دی دا تنگ شي بس دا سینه را تنگ شي بس دا د الله تعالی کار دی په چا کې الله تعالی دغه پیدا کی په چا کې الله تعالی دا پیدا کی غوسه کیږي د الله تعالی په دین په خبره باندې غوسه کیږي او دا په تور د تشبیه باندې دی دا آیات تیرې په تور تشبیه باندې ذکر شوی دی معنی دا شوله چې ایمان پر کې نه داخليږي لکه یو سړی دی بر تک نه غواړي په ګران ځای باندې ورختل نه غواړي نو دا نه غواړي چې دا خپل سینې ته ایمان او اسلام داخل کی د نبی اسلام نه پښتنه وشوله وای دا شرح صدر للاسلام څه ته وای تفسیر مظهری غا روایت ذکر کړی دی سو الی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن شرح صدر د الله تعالی د چا سینه کولاو کړی دی څه مطلب دی نو قال نبی سمتو فرمایل نور یقذف الله فی قلب المؤمن دا خدا الله تعالی طرف نه یرنای چې مؤمن مسلمان په ځل کې پیدا شي پیشرحو وین پسې هو نو سینه بالکل کولاو شي بیا چې کله هغه تر حق خبره کې هغه قبلې دا د الله تعالی تر طرف نه ورنا د انسان په ځل کې راشي الله تعالی دې زموږ په زړونو کې د غرنا پیدا کړي الله تعالی دې زموږ سینې خپل دین د پاره کولاو کړي او د الله تعالی د رضا لپاره زموږ سینې الله تعالی کولاو کړي او مې یریدا او هغه څوک چې اوغواړي الله تعالی یذل او گمراه کول دغه یجعل صدره ضیقا وګرځي سینه دغه ضیقا تنګیدون کې سینه بالکل تنګیدون کې تنګیږي او په زړه کې شکوک شبهات راشي د الله تعالی د دین په باره کې او حرجن غوسه کیدونکی کله چې ورته د الله تعالی دین بیانیږي دومره زیات د دین اسلام نه خلاف دی چې د الله دین ته بیانې سینې راتنګ شي او غوسه کیږي راته په دی باندې او دا د سی لکه دا چې برخیږي که انما یصعد فی السماء ګویا کې دا بر ورخیږي اسمان طرف ته ورخیږي کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون دغه سی گدی الله تعالی یجعلو په معنا د وضع سره دی یجعلو مقررول مقرره الله تعالی به خیری الرجس پلیتی او به خیری علی الذین پاکستان باندې لا یؤمنون چې هغه ایمان نه راوړي پلیت خلق لکه چې سینه یې تنګه ده نو الله تعالی وایي چې په د باندې دا پلیتی په نور مر واچوه چې ښه پلیت شي دا پلیت دی سینه یې تنګه ده بدن یې پلیت دی دا هر څه پلیت دی الرجس دغه وای زجاج رحمت الله علیه وای د ریس نه مراد په دنیا کې لعنت دی او په آخرت کې عذاب دی چې چر چا د سینا تنگ شول د الله تعالی دین قبول نک او د الله تعالی د دین ته دومره ګار ګران کار کاری لکه اسمان د جوړ خېږي نو الله تعالی فرمای چې په دنیا کې ردر پر لعنت دی په آخرت کې ول عذاب دی دا عذاب دی ول او بعض علما معنا کړی امام مجاهد رحمت الله علیه وای د دین مراد درې جز پرې کې به خیریت مراد ده بس دغه انسان به خیره پاتې شو څوک چې په الله تعالی باندې ایمان نه راوړي قیامت باندې ایمان نه راوړي وهذا صراط ربک مستقیمه وهذا صراط ربک دا وسه منون کوتا منون کوتا بشارت اخروی بشارت خوشحالی کوي چې زه الله تعالی سره ملاو شم نو په کومه لار باندې تلتل پکار دي په قران پر لار باندې لاړ شه جنت برته ملاو شي جنت کې ود الله سره ملاو شي وهذا صراط ربک او دا قران کریم لار د رب سره مستقیمه برابر تل جنت ته مستقیمه برابر تل الله تعالی طرف ته عبد الله المتین ته ویل شوی ده کنه دا رسید د اسمان نه راځوړند شوی ده چا چې بده پسې ځان ونخلاو الله تعالی ته ورسیږي نو د الله سره ملاقات خو په دنیا کې نه کیږي خو په قیامت کې کیږي او په قیامت کې د الله سره ملاقات په جنت کې کیږي نو لنډه دا شوله چې جنت ته تلل غواړي قرآن کریم خپل کا قرآن خپل کا قرآن مسلمانانو پرې خیره قرآن د الله تعالی قد پسلنا الآیات یقینا تفسیر سره بیان کړی مونږه آیاتونه توحید د الله تعالی لقوم یذکرون دا قوم لپاره چې هغه نصیحت قبلای لهم دار السلام دې لپاره کور د سلامتی دی السلام سلام د الله تعالی په نومونو کې یو نوم دی نه دیو د پاره کور د هغه ذات دی چې د هغې نوم سلام دی د الله تعالی کور کوم دی جنت دی کنه الله له تیار کړی دی الله ته نسبت شوی دی ځکه الله له جوړ کړی دی لهم دار السلام یا د سلام نه مراد مفسرین معنا کړی دویم د دیو د پاره کور دی د سلامتیا د آفتونو د د د ټولو آفتونو پای کې سلامتیا ده دریم یا د سلام نه مراد تحیه ده د دې لپاره یعنی هغه کور کې ډیر زیات سلامونه دي هر طرف نه او مراد تنه سره جنت تی مراد دی وهی الجنه تفسیر جلالین وی وهی الجنه په جنت کې سلامتی را د هر قسم آفتونو نه دغه سی په په دغه کې په جنت کې د هر طرف نه سلامونه دي عند ربهم د دې په پنځ درب د دی باندې او هو ولیهم او الله تعالی مددگار د دیو دی او هو ولیهم ولی په معنا د محافظ ولی په معنا د ناصر ولی په معنا د مؤید سره دی ابن ابن کثیر رحمت الله علیه دا معنا کړی دوی معنا او هو ولیهم او دغه الله تعالی ذمہوار دی ټول کارون دی د دیو کارونه به الله تعالی بل چاته نسپاری الله تعالی به ټول کارونه سر ته ورسي د الله تعالی دین خپل ک الله ول ټول کارونه برابر کی او بما کان یعملون په سبب دغه عملونه باندې چې دی وی کوي نو عمل کوم ذکر شو مخکې د قران کریم مسله بیان شوه و یوم یحشرهم جميعا او په ورځ باندې چې راځم وکومږه یو ټول لره یا معاشر الجن نو او بوي الله تعالی ای ټولګیا د پیریانو قدیس تکثر تم من الانس یقینا ډیر کسان تابع کړیو تاسو من الانس د انسانانو نه ته خپل ځانم تابع کړیو ډیر خلک هم تابع کړیو د انسانانو نه پیریانو وقال اولیاءهم او او بوي اولیاءهم دوستان د دیو الذین اطاعوهم چا چې د شیطان تابعداري کړې ده پیریانو تابعداري کړې ده من الانس د انسانانو نه ربنا ای رب زمونږه استمتع بعضنا پیدې اغیستې وي بعضې زمونږ نه وي بعضې په بعضې نورو باندې و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او ورسولي و تا مونږه نیټې هغې ته اجلت لنا چې نیټه یې مقرر کړې وه زمونږ دپاره و هو یوم القیامه د قیامت ورځ ترې الله تعالی راورسو راورسولو د دې څه مطلب دی الله تعالی ور قیامت پر ورځ باندې اعلان وکړي چې ای پیریانو تاسو ډیر خلک په ځان پسې کړیو تاسو خدمتونه اغیستي او د انسانانو نه ګمراه کړي هم بيدین هم کړي نن سبا هم دغه سره کنه ډیر خلک داسې لري پیریانو په نوم باندې منښت کوي نظر نیاز ور کوي دا کوي او پلانی دې کې راخکاره شو لپلانی قبر نه راته आवाज وکړه پلانی دې کې دا چلو که شیطانان دي گمراه کړل بيدین کړل خلک په دې باندې بلکې دومره خلک شته په انسانانو کې خپل اولاد د پیریانو په نوم باندې هغه څه کوي نظر کوي او داسې وا اوس هم داسې شته او پخوا ډېره زیاته وه دغه خبره چې د غټو پیریانو باندې انسانانو ته په خوړ او کم ځای به چې یارو د یری او د ځنګل وغیره ځای به په هغې کې به چا سفر کاو نو هغه خلکو به داسې به ویل چې زه پناه غواړم په تاس په دې شیطان په دې شیطانان نه پناه غوښتله به سید هاذ الوادی چې په دې کې په دې کلی کې په دې علاقه کې چې کم د شیطانانو مشر دی په هغه باندې زه پناه غواړم ورسته به واقعیا په یو ځای کې راشي چې دغه سړی دغه پشا کړی او ګډه بیزای پشا کړی نو هغه ته یا سرخان هغه ته आवाज وکنوي ايش شرم خوي پرې دغه دره ګډه بیزای پرې د په ما باندې پناهي اغستره ما باندې پناهي اغستره نو دا چیرې گمراه شي دا خلک نو الله تبارک تعالی دې کې دا خبر ذکر کړی ده الله تعالی بو یا معاشر الجن ډلې د پیریانو قدیس تکثر تو من الانس ډیر تابع کړی تاسو په خپل ځان پسې د انسانانو نه وقال اولیاءهم او او وی هغه کسان چې تابعداري کړی د دې پیریانو من الانس د انسانانو نه الذين اطاعوهم اولیاءهم معنا الذين اطاعوهم تفسیر جلالین وای من الانس د انسانانو هغه به سوی ربنا ای رب زمونږه استمتع بعضنا ببعض پیدا غستلې مونږ په یو بل سره او بلغنا اجلنا الذي اجلتنا او رسولی ته مونږه نیټه هغه ته چې تا زمونږ لپاره نیټه مقرره کړې و قیامت پورې بس دغه کارونه ډیر خلک داسې د پیریان نه هم پیدا اخلي وای دا په دا پلانې شي پیراويسته دای پیراويسته دا خبرې پکې نو الله تعالی وای النار مسواکم زه تاسو اور دی اور تاسو زیر وسیدو دی اوس جهنم تلار شي نو چې دغه شرکی او د بيدینه عقیده هم ساتلې جهنم ته لاړ شي خالدین په همیشه وي پغې کې الا ماشاء الله مگر کو غړي الله تعالی نو د نار نه بل طرف ته وربوزي الا ماشاء الله یو مطلب داره ماشاء الله یعنی د اور د عذاب نه به علاوه نور عذابونه زمهریر دی دغه سي نور د خوراک او رسکاک زیره په جهنم کې هغه ته بل ورکی سزا بوله دا غینم زیاته کې الا ماشاء الله د دیو سزا خو سره پور دی خو الله تعالی غواړي د اور نه مو ته نورم سزاګانی ورکی دویم معنی الا ماشاء الله مګر که مؤمنان مسلمانان ګناهګاران پیریان او انسانان الله تعالی وغواړي نو راو به واسي د جهنم نه الا ماشاء الله که الله وغواړي نو ګناهګار پیریان او انسانان هغه به الله تعالی راو بس ان ربک یقینا ربستا حکیم حکمتون والده په صنعه په خپل کارونو کې دغه حکمتونه دی عالم بخلقه الله تعالی په خپل مخلوق په حالات باندې بالکل پوهه دی وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا او دغه سی مرګری کو منګه بعضی ظالمان بعضا د بعضی نور سره بما کانو یکسبون په سبب دغه عملونه باندې چې دی وی کوي په سبب د هغه عملونه باندې چې دی وی کوي دا شپږم عقبه ده او شپږم امتحان داره مخکې ټول وزن تر یادوي امتحانات وشول مليان دته تیار شول د کلی مجرمان او غټان خلک دته تیار شول نو وسر باندې یوازې لاس نه رسیږي د یو بل سره تعلقات جوړ کی ستا په خلاف باندې ستا په خلاف باندې مرګري شي او چې چا په لاس ورسید نو دا دومره انعام دی په دې باندې تبه اشتهاري مجرم شي په تا پسې به اشتهارات چیرې دا بر پسې چاپ کی پر یډو باندې بل اعلان وکي په فیسبوک باندې بل اعلان وکي چې فلانه چا شهید کړ دومره پیسې بل ورکو بس دا حالت بر من درازي وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا دا سه مرګری کومګه بعض ظالمان د بعض نور سره د حق پرستو په خلاف باندې دا یو کیږي په بيدینۍ په کارونو کې یو بل سره یو کیږي نو ولی دا د ولایت نه په معنا دوستانی سره دی باطل پرس خلق ظالمان د یو بل مرګرتیا کوي په مقابله د صالحینو د نیکانو کې یا دویم قول له علماو داره نو ولی دا د ولایت په معنا د حکومت سره ده دغه سی حکومت ورکو مونږ باز ظالمانو ته د بازینه الله تعالی حکومت واخلي باز نور ته ورکی نو د مشرف نه واغستنه او شریف تعلیم لور کا د غینه واغستنه بل ته ورکا نو ولی بعض ظالمین بعض مسلط کو مونږه په دې حکومت غسلو کې بعضی په بعض باندې مسلط شي نو یو اټونه وګټي هغه بل یو بیلی بیړای غرق شي هم دنیا تبا شو او آخرت تبا شو نو لی بعض ظالمین بعض مونږه حکومت ورکو زر ورکو باز ظالمان لر باز نور باندې بما کان یکسبون په سبب د غملون باندې چې دی وای کوي بما کان یکسبون من المعاصی پورټونو پسې ګرځي ورځ او شپه هغه یو ډیر ګرځیدل جو هغه پکې وګټل هغه بل پکې وبیلل هغه یو ډیر روپۍ خرج کړی وي جو هغه وګټل هغه بل وبیلل بما کان یکسبون یا معاشر الجن ای ټولیا او ای ډلې پیریان ول انس د انسانانو علمیاتی کوم رسولون په قیامت کې به دې ته وي تخویف اخروی الله تعالی به د ټولو انسانانو پیریان نه تاسو کې چې تاسو ته څوک د الله تعالی دین بیانون کې راغلی او کنه راغلی الله پیغمبران تاسو ته راغلی او کنه راغلی کتابونه تر راغلی او کنه راغلی درس د چرته شوی او کنه شوی اوس جواب ورکړي یا معاشر الجن و بوي الله تعالی ای ډری د پیریانو ول انس د انسانانو عالمیات کوم رسول منکم ای نور اغلی تاسو ته پیغمبران منکم تاسو د جنس نه انسانان د تنور اغلی چرته تاسو د الله تعالی دین خبره کړی یا قصون علیکم آیاتی چې بیانولې به تاسو باندې آیاتونه زما و ينذرونکم لقاء یومکم هذا او یره درکړی وی تاسو سره دی ورځینه یره درکول تاسو سره دی ورځینه هذا چې وس دا ورځ ده چرته د سی ویلیو کنه چې د الله کتاب معنی قران د چا بیان کړو کنه دویمه خبره دار چې قیامت خبره ته چا کړی وکنه چې ټول عمر په دنیا کې کنه قیامت هم را روان دی د سره ته چا نه ویلی خالون دی بوي شهیدنا اقرار کومنګه علا ان پوسینا په خپل ځانونو باندې چې تبلیغ مونږ ته کړل شوی وو شهیدنا علا ان پوسینا بالدعوتی د الله پیغمبره بالکل خلق مونږ ته ورځ شپه بیان چالانو په جماعت کې درس کېده تعلیم به کېده په کور کې ریډو چالو په هر ځای کې لګیا علما کرام الله ستا پیغمبر راغلی او تاوله کتاب هم ورکړی او بلکل مونږ ګواهي کو شهیدنا علی انفسهم دې دې کې دا یو خبره زده کړه نور آیاتونه نه معلومی کله به دی انکار کړي او کله دی و شهید نه علی انفسهم کله به دا خبره کړي نو جواب دا غینه داره په دې ځکه ذکر شوی دی شهید نعلان پوسیم اول به دی انکار وکي اول به دی انکار کوي او کله چې په دیو باندې د دیو اندامونه گواهی وکي دا غینه ورسته بیا اقرار وکي آ واو راغله او د څه چا بیان خو کاوه چا د سویل چیر پر یډو باندې بیان شروع شو دی آیا ورې کنه یوري د څه راته چا ویلیو او خلک سوې او زنانه په کور کې اوري زنانه په کور کې اوري زنانه ورته ویل چې او درس چالان دی درس چلی کی خو ما به زنانه ته ویل چې ته یې ماوره قالو شهیدنا علی انفسنا بالکل اقرار کوم په خپل ځانونو باندې چې موږ ته دعوت او تبلیغ شوی و غرتهم الحیات دنیا او دوک کړیو دی لره ژوند د دنیا خا چې قران بیان دی تا ته په اپ باندې ته بیان کړه په لوډ سپیکر کې بیان کړه تاسو کول نو غرتهم الحیات دنیا الله زخر دکاندارین نه نو مزګار زه خو ما خو دکانداری کوله کور کې زنانه وریده کنه او دغه سي شهید غرتهم الحیات دنیا زو پټی کې ما پټی کې کار کاو بیا بیان خو کېده خو یاره زما ریډو خرابو خا ټي وي دی اغیسته په لس زره په شل زره روپۍ دی ټي وي اغیسته په دېرش زره روپۍ دی فیسبوک د پاره موبایل اغیسته او په پنځه سوه باندې ان پتري نشي اغیستلی غرتهم الحیات الدنیا برابر بدی کی دا ته په ګوره دا د دنیا چالاکتیا نه ده چې ته په دنیا کې وکی هغه خبره وکړه چې ستا عذر چې ته په قیامت کې د الله مخې ته بیا وکی درس ته ولی نه ویناس قران دی ولی نه زده کړي په قران باندې ځان ولی نه پوهه کړي نو وس هغه بانه وکړه چې قیامت کې الله ته کولای شي چې الله ته کولای شي هغه بانه وسوکه و شهیدو علی انفسهم اقرار بو کې دی په خپل ځانونو باندې انهم کانو کافرین چې یقین دی کافرانو د الله تعالی قانون او نظام نه بالکل انکار کړو ذالک علم یکر ربک ذالک ذالک کی اشاره ده ارسال الرسول ته علم یاتکم رسولن ذالک ارسال الرسول تفسیر جلالین وی در علی گل پیغمبرانو ده الله تعالی دیر پاره دی علم یکر ربک نه رب ستا مهلک القرى هلاکون کړي یو کلی والو بظلم په ظلم سره چې هغه شرک بی دینی کوي الله تعالی ته پیغمبر نه را لېږلی و اهلها غافلون اوسیدونکي دغه بی خبري الله د شکار نه کوي ګوره په یو حدیث کې دغه سیمه ولیدله الله تعالی عذر ډیر قبلی خو الله خپل الله تعالی عذر نه پریږدي په خپل ځان باندې د خلکو الله په خپل ځان باندې عذر د خلکو نه پریږدي که اوس الله تعالی په قیامت کې خلق را نیولې او چې تاسو د الله تعالی دین ولې نه کړې او پیغمبران الله نه ور لګلی نو بیا به خدای ویل کنه چې کله پیغمبر را لګلی او ته کتاب دی را لګلی چې ما منلی الله یې په خپل ځان باندې د پاسه عذر نه پرېږدم که پیغمبر مې نه ور لګلی او بیا به خلکو دا ویل چې مونږ ته پیغمبر نه ور لګلی نو مونږ د چا خبره منلی ده نو پیغمبران مې راولېږل کتابونه مې ول ورکړل او حق پرس علما مې پیدا کړل په هم هر ځای کې بیان کی اوس به الله ته سره په قیامت کې و اهلها غافلون چې زنا خبره وم خو نه خبره ولې وی بیا بیا ریم پرې دینه بیا تم لاوړی نسی پرې دی نه ولې نه خبره وی ولې دې نزد کول ستا د دین زم ستا د ټول زندګۍ زمواري د الله تعالی کتاب زده کول بل تر سوال پاغي باندې عمل کول دی دنیا چې د عارضی شه دی په دنیا په میاش کې ځان د یو لس ورځې خیر دی ځان دغه کا پاریخ کا دنیا وګټه په لاسو ورځو کې شل ورځې د الله تعالی دین لور کې کتاب لور کې پنځل لس ورځې دغه لور کې پنځل لس دیله اے دا سلی ریش ګنټې دي نو په دې کې دا شل ګنټې چې دا خپل کور لور کې بال بچ لور کې دا دنیا لور کې دا سلور پنځه ګنټې خدای الله کتاب لور کې کنه دولس میاشتې دی په دې دولس میاشتو کې دی یو دولس میاشتې دی ځان د او ګټله او دی خوړله خو دومره گزاره وکړه کنه په دې یو میاشت کې د الله تعالی کتاب ته کې نه کنه ذالک را را لګل له پیغمبرانو لري کتابونه ډېر پاره دي چې نوی علم یکر رب کانه د رب سچ هلاک یو کلی والا هلاک کون کړي یو کلی به ظلم په ظلم سره په شرک باندې و اهل هغه پیرون چې اوسیدون کې دغه به خبري الله تعالی دا سیدا دا کار نه کوي او په حدیث کې راغلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې چاله الله تعالی شپېته کاله ورکل اعذر الله امران الله تعالی دغه سړی عذر ختمي چې شپېته کاله عمر دی شو او الله تری بیا د سویل چې الله زکه مې دا چل نه وکړای چې دسی ده الله دې عذر نه شپېته کاله عمر او بس پدې کې ته پوی نه شولې اولم نعمرکم ما یتذکر فیه الله تعالی به ته وی چې تعالی ما ولی دومره عمر نه درکړی چې تا پای کې نصیحت تحصیل کړی وي دومره دې نشو کولی ولکل درجات مما عملو او ولکل درجات او د هر یو د پاره درجې دي ولکل ولکل من العاملین تفسیر جلالین وي د هر یو عمل د هر یو عمل کون کې د پاره درجات درجې دي مما عملو دا عمل نه چې دی وکړي من خیر و شر دا اوسر مفسرین وي که بد اعمال لیکړي که ښه اعمال لیکړي نو د هر یو درجې دي نو شرک غټه درجه ده کفر در بی دینه ده بیا پسې ګناه کبیره بیا وړه ګناهونه نو اعلی درجه چې جنت الفردوس تلار شي الله تعالی د ناراضي شي بیا لاندې بل درجه ده بیا بل درجه ده د هر چاره پر و ما ربک نه رب ستا بغفرین به خبر عما یعملون دا سنه چې دی کوي و ربک الغنی ذو الرحمه او رب ستا به حاجت ذو الرحمت ده خاوند رحمت ده ای یشا دا دې ته وای تخویب دنیوي الله تعالی به حاجت لري کته د الله تعالی دین ونه مانی تا به ختم کی الله به نور پیدا کی الله تعالی ستا ته ضرورت نشته لري زور رحمه د رحم والده ای یشا کو غړي الله تعالی یذهبکم بو بزی تاسو و یستخلف من بعدکم او پیدا به کی ورستو تاسو نه ما یشاو هغه څوک چې الله تعالی یو غواړي الله تعالی به نران باتوران زلمی و نور پیدا کی که مونږ او تاسو جهاد ونه کو الله به نور پیدا کی که مونږ او تاسو الله تعالی دین زدن کو الله تعالی به نور پیدا کی که مونږ او تاسو د الله تعالی په دین باندې غیرت ونه که نور بول الله تعالی پیدا کی کما انشاکم لکه څنګه چې پیدا کړی تاسو من ذریه قوم اخرین د اولاد دغه قوم نور نه یعنی سمانه ده اذهبها اذهبها ولكنه ابقاکم رحمت لکم مخکې الله تعالی دا چې کړی دا چا چې د الله تعالی دین نه منلې هغه الله تعالی لري کړی دی او الله تعالی نور پیدا کړی دی نو دغه سي الله تعالی تاسو پیدا کړلې نو که تاسو ونه منئ نو الله به تاسو لري کړی وي ولکنه ابقاکم رحمت لکم الله تعالی باندې مهرباني وکړه تاسو د الله تعالی دین نه منئ خو لیکن الله تعالی بیا هم تبا نه کړی نو الله هم تبا کولی شي خو لیکن الله تعالی تبا نه کړی انما توعدون لا انما توعدون لات الکه تر بار بار دا خبره کې چې قیامت دی کله برازي نو الله تعالی وی هغه چې لوځي سوي شوی رستا سره لات ان خامه خراتون کې شک پکې مکوي من الساعه والعذاب مبصرین وی تفسیر جلالین وی ستا سره چې لوځ شوی کې چا د الله تعالی دین ونه مانه تبا کیږي وا ګوره دا د شک خبرې نه دی یا انما توعدون من الساعه چې ستا سره لوځ شوی قیامت نن لات ان خامه خرازي ما اما توعدون لآت من الساعة والعذاب وما انتم من معجزين نه تاسو بچ کیدون کی د الله تعالی د عذاب نه فائتین عذاب نه د الله د عذاب نه بیا چرته بچ قل او تو پیغمبر یا قوم یا قوم زما اعملوا عمل کوي علی مکانتکم په خپل طریقه باندې انی عامل زما عمل کوون کیمه دا خلق وای کنه چې مونږ په حق یو نو بسوس په پته ولګی تاسو خپل کوي مونږ دا سوال کوو الله تعالی مونږ د مجاهدینو په ډله کې راپاسوه الله مونږ د تحریک طالبان پاکستان سره قیامت کې راپاسوه الله مونږ د بیت الله امیر صاحب سره د حکیم الله امیر صاحب سره او د شهید رحمه الله د مولانا فضل الله خراسانی رحمه الله الله مونږ دې سره راپاسوه د خلک کوی د په حق نه دی کنه نو تاسو دسه دعا وکي الله تعالی دې تاسو د مشرف سره د نواز شریف سره د زرداری سره د بوش سره د کیانی سره د ګیلانی سره دغه پوجانو الله دې تاسو دغه سره راپاسي تاسو خپل کار کوي موږ خپل کو راځي دا دوا ځان ته وکیزه مونږ خدا کو مونږ په نه رواني وایو چې الله زمونږ څومره شهیدان شوی دي مونږ دغه سره راپاسه دا زویل شم دا په ډاډ په ډاډ باندې دا زویل شم ته د سیوا چې الله زم دا څومره پوجان مړي مار دي سره راپاسه وځه ته ته دا وایې زه به دا ویم ته دغه وایې اوس په پته لګی چې څوک په حق دی څوک په نه حق دی امیر سی به تویل په سواد کې وې داسې به وکړو چې د دریو میاشتو مخکینی زه به خپل شهیدان راو باسم او ته د لسو ورځو پوجان تر قبر نه راو باسه او به ګورو چې څنګه چللی زما دا په حق لري که ستا دا په حق لري وایي راځئ چې دا وکړو په دې باندې وګورو چې زه په حق یم که ته په حق یې قلت ای پیغمبر یا قوم یا قوم ازما اعملوا عمل کوي علی مکانتکم په خپل طریقه باندې خپل جمهوریت او دیموکراسي سمبالوه خپل خپل ځار ټانګې چلاوه ان عامل زم خپل طریقه باندې عمل کوم چې غد الله تعالی دین دی د الله تعالی قانون دی ته د امریکې د خوشاله ولو لپاره لګیا شه زه به د الله تعالی د خوشاله ولو لپاره لګیا شم زه به د الله تعالی د نظام لپاره ته د استحکام د جمهوریت لپاره ته خپل کار کوه زه خپل کار کوم دوه لارې بالکل واضح دي په سبب تعالی مو نظر دی چې پوهه شي تاسو من تکون له عاقبت الدار چرچاره پاره بوي خا انجام د کور رستنی د اخیری کور ښه انجام بر چاره پاره د دین مراد څه شری تفسیر جلالین وی العاقبه المحموده فی الدار الاخره انحن ام ام ام انتم انحن ام انتم وس بدا وس پارو تخپل کار کوا ز خپل کار کومه خو لیکن تم انتظار کوا زب هم انتظار کومه چې تبا عاقبت اخیره خیسته انجام بستای که زما بی د دې به ان شاء الله بیا په هغه کې پته بولګي ته ته دا کوا زه به بیان کوم ته بند دا ته خپل کار کوه زه خپل کار کوم اے کداري بیان ک کنه دا بیان او دا اپم بن شو د الله تعالی د دین आवाज نه بندي په لوډ سپیکر وګرځو پاغي باندې بیان کو ان شاء الله صحیح ده دا مې عزم کړی رضان سره ان شاء الله زمونږ د تحریک طالبان پاکستان علما مجاهدین ټول د عزم کړی زره تخپل عزم دا ویم ممریکاډي بډکو ممریکاډي ختزما په خله ختزما نشي بندول کنه بیان بکوم ممریکاډ کې خلکو ته تقسیمو هغه به څنګه باندې چې لس منټه خبرې ته په دا موبایل کې وکي او دا ته خلکو ته ورل په انټرنیټ باندې په یو غنټه کې په لکونو خلک کتل شي دا به ته څنګه باندې کیزه یو ریډو خون لچ دا باندې کی ته خپل کار کوه هم خپل کوه ته خپل غانې بجانې غږاو پر یوډو باندې هم په نظمونه غږاو او د الله تعالی کتاب به پیوایو پته به لګي چې ستاده صحیح دی که زما ده صحیح دی ان شاء الله دا بیا په قیامت کې ودی پته ولګي صحیح ده من تكون له عاقبه الدار چې چا ده خ انجام د کور استنی انه لا یفلح الظالمون تا پا پتوا یقینا نشک بچ کېدل د الله تعالی د عذاب نه ظالمان نو که زه ظالم ما نو زه به د الله د عذاب نه بچ نشم او که ته ظالم ان شاء الله الله به تبا کوي الله به د سې شرمې لګرا څنګه چې و شرمېدل او دا شرم دی پوره دی چې بل ور دی د پوج ویان په خپل دا ویل چې زمونږ دا یو دا یو ملکونو سره زمونږ د ایسای چې لین دین نه وندي خلک مو او یا ملکونه کم کم دي ته ما ته وخایه کنه په پاکستان په په دنیا کې کم دار اسلام د استاد غي سره تعلق دی ته ما ته اقا وخایه چې ستاره کم مسلمانانو سره تعلق دی په په هر دنیا کې چې مسلمان زوریدل دي در پاکستان د پوج نه زوریدل دي اوس هم په دنیا او ملکونو کې په بار ملکونو کې په مسلمانانو باندې چې په کم ځای کې سخه پریشن دي د پاکستان پوجان شته دي الته کې شته دا وای ابل ورځ دا ویل چې زمون په یو ملکونو کې زمون کار روان دي مونږ دا کوو نو چې او یو ملکونو له تکار کې نو او به تعلم سکه ته به مل سکه نو بیا پته لګي چې څوک کامیابیږي انه لا یفلح الظالمون نشي بچ کېله د الله تعالی د عذاب نه ظالمان وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین